بسم الله الرحمن الرحيم ورين مطلب شدا مسألة تيرا شوالو كذا بعض الفوائد حتى قل ما بقي عادة ترتيب عند البعض مدينة دير دينا كذوي ترتيب ساكت و قضا دی روړل روړل کنه چې کام پوت شول مثلا دی ویم یاشت مدینه دینه کزو دی قضا دی روړل چې 15 دی د پوت شول ي ن ه ك ا م دي و ج ت ر ت ي ب ر و ب ا ش و ك ن ا د ا ب ي ب ت ر ت ي ب سرا كو چې کی ما ول دا بیا ول کو دویم د کو وخت وخت نه بیا مخ شکو هند لباس پنځ د زنه حالمونه دا چې ظاهرا دو روایتنا درایتنا درایتن زکه چې ا ترتیب سکه تول علت و کثرت د کثرت الفوائد د علت و د ترتیب سکه تول د پره اس کثرت ختم شو ډیروله ختم شو اس قلت ته کم پوت شوی دی بیا په انتفاع دی علت سره انتفاع دی معلول ارسی ځنه احکام په علت پر داس ډلوي چې علت موجود وي حکم باوي چې علت ختم شي بیا عمل پس ختم شي اې پر ډیر نظر دی یو نظیر دغه ده نکاح طرف ته مسله ده شدا د حضنت حق د بچی د پرورش حق دا د کنه میر وي د پلور نه وي سه پر بچای وړي کوي به به کنه وی به د میر سره کتلو کوي کوه میر سره به بچای وي خو کچره د میر کنه پردای سره یو کړلو په نه ودی او د شولا او دا سره په نکاح کو چې دا د ګرنکی یا د لګي محرم نه ده بالکل پردای سره په نکاح کړو کنه به حق ته حضنت ساکت شو نه لور هغه بچای وینر خسته شي کنه چې ته پر دې کار لوړلې کنه دونه مو بچای ضایع کیږي هغه وینم مړ شو دویم مړو یا هغه تلو کا کړه کنه ا پر دې سه ختم شو بیا کنه حق هم چې بیا و پاشو کنه بیا به بچای دې میر سره وچ هوړیه ځکه چې هغه سکوت ته پر علت خدا غو چې پر دې سره پنه کا کړه کنه اس یې هغه نکاح ختم شو په مرګ سره یا په طلاق سره حق بیا و پاشو و دا چې ظاهره دو روایتنا روایت انده مسله د محمد صاحب ولا کنه چې یو سړی نه دی واش په ول مدینه کزو دی کنه او د هر مصر د یو کزار وری ا په مدینه ولا کزو دی نن سره کزار وړه سبو کنه کمخته وی کورس کوي ترتیب په فرض ده د نن مدینه وشو شپږ ول مدینه پنځه ونه کزو دی نن یې دغه مخته وکړلو المدينه به تشبيشل ترتيب ساكت شو ځکه چې شپې ونه کړل شو پنځه پرنې دي یو نن خراب کړو خو چې پرنې په سر وکړو ولسیا ترتیب بیا ور پاش شو مشپشین ته بیا مدینه په ترتیب سره کوغه ځکه چې پنځه وته پته شوې دي سکیت سی بیا ور پاشي سکیت سی بیا ور پاشي هدې مرو دې ته ترجیح ورکړي وکړه چې ترتیب ور پاس کېږي چې کیما کم پته شي ځکه ترتیب ور پاشو چې کم پته شول هو دا خبره بني ترا شو ده کنه د هدايه ملو په دې مسله بني ترا شو ده دو ته ترتیب سکیت کلا ده کلا سکیت شو ده ترتیب هو ته سکیت دي کچې د شپږم منځ وخت ووزي کنه شپږ مدینه د کدو شي په داسې طریقه چې د شپږم منځ وخت ووزي دو ته هو پرین پنځل مدینه عادنه کزو دي ترتیب په تو باندې فرض او سبل مې دې نه وکړه در یو دې سبل مې دې وکړه دا په خراب شو کنه کا غرمه سره خطل یې وای بیا یې کې نش پېښ ول کنه ځکه چې پنځه هغه دې یو دا په خراب شو بس ترتیب نه نه خلاص وې خدا خو ټول سی بیا وګرځول کنه ا پر راي سبل مې دې ورسې په تر وګرځول پنځه دې کړه ولا پنځه بیا سا پنځه دې ټول دا پنځه چلےږي کنه نه ترتیب سکت څه ونه ترتیب سکت دی هغه په خروج دی وخت د سات را سکت سکت دی کنه چې د شپږم منځو وخت ووزي دو تا غي وتل نه چې ته بل پسې قزار ورې بل پسې قزار ورې کنه ټول دغه پنځه چلېږي کنه کا وختي وته مخته کوي کا وختي وته ورته کوي مدینه پنځه دي ترتیب سره نه سکت څه ونه ده نه فتوا په دې دوکنه چې ترتیب سکت دی کنه یو چې سکت سو اساکت لا يعودو سکت سي هغه بیا نر واپس کیږي کنه به ودا کنه بیا مر دړی کنه بیا وخسرو چې نه مر دړی اساکت لا یعودو کنه دا یو رپ کا شو ویدو نه را کنه مر دړو نه واپس کیږي یا دې به مسله دو تلو کنه پاش یو به کامه وي لاس په لاس نه وي کامه وي په شکل مر دړی شوی یو به کنه پرو اصله بیون دې به پرو اصله کنه اده وبه ول ته دې وبه ول ډیر شوله بیا کنه کمې دې کمې دې کمې دې کمې دې کنه چې بیا کمې شلې دا یې مردلېږي کنه مردلېږي چې دا نه مردلېږي کنه دا نه پکښو ودا کنه اساکت لا یعود سکت سي هغه بیا نه پر کې چې په مستقل سبب نه موجود کنه نه دا کنه ترتیب دې ګل مده سکت سو ودا کنه دا چې یو پوتې ویا کنه ترتیب ختم شو ودا کنه چې سو وخت کې مخته کې ورسې کې ومن سر العصر چا چې مزګار مې ذکر مثلا مگر بیا د فساد د مزدګار مزي کچره په اخر واښو دی کچره په اخر واښو وخت تانګ وکنه دا مر وخت تانګ چې یو مزدګار می په زیدل دوړه نه پښ زیدل دا هو ټیک تو کنه به خو دوی ته وخت به وخت تانګ ده اې دی وجه نه به کنه دا غل مزي شو ده مگر وتا چې دای په اخر واښوي دا لکه په اخر وشه کې سادو چې د اخر وخت نه کیم اخر وخت مراد ده او وخت انګولا چې بالکل په اخر وشه وي او د وړل مدینه قضوی و د وختي نه پښه ځای دی کنه کیم اخر وخت مراد ده اصل وخت مراد ده که مستحب وخت مراد ده امام محمد سمي چې مستحب وخت مراد ده کنه ا مستمکرو وخت نه چې ا مستحب وخت وي کچره ورمسته غاز جوړ شوی دو کنه مکروه شریده مشبهي ملا پښه کېږي مزګارا پښه کېږي کنه دواړه پښه کېږي یا ټیم ډېر دا مکرو وخت ویژدې وي ترتیب سکیت ته ځکه چې کنه وخت تنګ ده ته خالي مزګار مس کا کنه مشبهي ما کا دې کې وخت نه چې دا کنه دواړه ځای زول پښه مراد دی دې کې وخت نه کنه اصل وخت نه مراد بلکې مستحب وخت مراد ده او کچېره مکرو وخت و داسې و چې وخت تنګ ده چې مشپشین کا زار وره هغه په ریغ وښه وکړه او چې مزیګار درې مزیګار بر نه ووځي کنه یې مکرو وخت اسپرار د شمس په شری وي اته بر نه ووځي کنه به ترتیب سکیت تا یا وخت تنگ ده او شیخین وی کنه امام حنیفه صاحب امام مسو چې نه اصل وخت مراد ده کنه اصل وخت مراد ده لوړ چې ګل مس په صحیح کېږي کنه بس بیا کنه کدواړه پښه کېدل شل خوشا پښه چې دوړ نشي پښه کېدل کنه لکه چې په توبو نری خبره شوه ده او دا ادا نه کېږي ده که نه او که داسې و چې که نه دا مله ټیم پوته ده چې مشپشین پرې واښې کېږي او مزګار مکرو ته نه وځي که نه به ترتیب نه سکې تا شایوي که چې میز به کې که نه اول به قضا روي د نه بعد مزګار میز کې فتوا په دې د صاحبې نه په کښې خای نه په کول باندې که نه چې مراد د وخت نه که نه هغه اصل وخت مراد ده مکرو وخت نه اصل وخت به کې وي ايو پرې غوا شکل شي بلکې مکروه ته وځي یا کنه بیا به ته کنه هغه لمز به کې او قضا به وروره الا دا کما چې په اخر واشوي بالکل په اخر وشه دواړه پښې زیدل نه د خو دوی ته وخت نه سکیت شو وهیا مسله ترتیب دا مسله د ترتیب دو سول په ور دې کې چې مسله ترتیب هو ذکر شو لا چې ترتیب کنه فرض ده او په دوی سره سکیتې به دا بیا به ویل پاس کړلا دا مسله هو کنه بیا معاد شولا مقرر شولا دا مسله مې ویلې وکنه ولو قدم الفايته تکنه ولو پوس وقدم الفضل وقته هغه فرض وخت یې مشکوي او کچېره کنه هغه تو یو سبب موجود نه و نه وخت تنګو نه کنه سیان دا نه په کثرت سره کنه او تو هغه زین مز کنه نو کړو وخت دې وکړو هغه د فساد ده ا دې نه کوي به دا بیا ولر پښولا فهیا فاسد نو مدګر می فاسد ده ځکه چې دبل کان ترتیب فرض او اول به د مشپشي مشکل ده نه بعد مدګر می وکړه دا تمهید ده ابل مسله ده پر هغه چې مسله راو دې پر دا کړه ذکر کړه و اذا فصل الفرضیت هر کله چې فرضیت فاسد شو دا هم مری مدګر چې هغه نه کیږي دا مدګر می ده نه کیږي او چې فرضیت فاسد سو بلا یبتل اصل الصلاه اصل المنا بتل شو کنه دې دې پر دا خبره واپس کړی و چې در میسي فاسد سو ترتیب دی واجنه دا بالکلیه ختم ده کنه کسوی را جوړ شول امام حنیفه سه به چې نه کنه درګه امام یوسف کچ سوی نه جوړ دی کنه دا نپله باندې بدل شو بالکلیه ده کنه فاسد سو دا په نپله بدل شو فرض بتل شو ځکه فساد کوي فیا فاسدتن دا فساد دا باطل نه ده هغه که چې فساد څو پر دیت یې بلا یبتل اصل صلات یې اصل صلات هغه نه باطلېږي المین ذکر ده هند ابي حنیفه او بسپنر د شیخین باندې وعند محمد تبتل امام محمد صاحب باندې کنه اصل میزه باطل ده بالکل یې کنه دا غیر سکړی نه دی نیکه نفل وشو نه پرد وشو اول به قضا راولي د مشپشین دینه بعد مزګار به بیا وکړو لأن التحريمات عقدت للفرض امام محمد صلى دليل لا لأن التحريمات عقدت لركة تحريما دا غوټه کړی شو غنډ کړی شو د پردې د پره تو د چې تړلو الله اکبر چې ویلې وي امو زیګار پردې په نکړی کنه فاذا بتل فرضیت هر کا چې فرضیت بتل شو ا ترتیب دی واجنه کله کله الله اکبر د فرض دی پر کنه او کله د واجب دی پر وی کله د سنت نفل دی پر وی کنه دا تحریمات د فرض الموضوع دی پر فرض المینز فرض به تیر شو مینه به تیر شو کنه الموضوع په شپوت ده فلم يكن من زرت بطلان وصف بطلان اصله دا مناقضه وا د اصل صلات پر په وصف فرضیت سره سلویرا کته فرض میسکو الله خبر دې چې کنه نه نه ته د ضرورت د بطلان د وسپ نه نه ته د لزوم د بطلان د وسپ نه بطلان د اصل ا بطلان د وسپ سره بطلان د اصل ضروري نه دا و سره لازم نه دا و سره تړل نه دا وسپ دا باطل وي فرضیت و اصل دا باقی وي ادا برقرار وي فلم يكن من ضرورت بطلان وسپ بطلان اصله نه ته د ضرورت بطلان د وسپ نه بطلان د اصل نه او امام محمد صاحب په یو ملا ولا سلا شکنه په د باندې الزام لګیږي یا قسم یا قسم شي کفاره مسله ده یو سړی کنه قسم کې فرای پر کولا ځکه چې کنه غریب دا پرېږې نیولې غریب و اصل خو قسم کې فرای کنه په مال باندې یا به مریاض ده یا به کنه لاسه کسه ته جمعې کې یا به مریوي ته کنه او کچېرې د مخانیوي نه غریبي به درې رژې وسه رژې شي چې په داسې ارمالدار شو کنه هر به دون شو ارمالدار شو دا رژې د کې پرې نه صحیح کېږي کنه دا ختم شو دا به تیر شي دا به بیا کنه مالی کې فرا پرې کوي کنه خدا نه پلیدي کنه پرې رژې چې نه پلیدي ټول وي چې نه پلیدي رژې کنه نه پلیدي سبب یې وشو کنه بیا کو یان دي ختم شي هغه فرض دې بس چې کیمه ته باندې فرض دې ابتل شو کنه وسمیت برقرار ده یا یو سړی ده که نه شیخ پانی ده او د دې رمضان د رژې مخه نه ده که نه پیدیا پرې کوله پیدیا پرې کوله که نه چې په داسې که نه خدای په کوم قوت ویر کړو طاقت خدای په ویر کړو که نه په رژې باندې قدر شو که نه دای به که نه رمضان رژې قضا وروړي امخ شي که چې د پې که نه پیدیا پرې کړې وه که نه پیرا کړی نه وي که چای په مهمل باندې کدیره شو ارژې نه پلی وګرځېده دا دې که دغه نپل دی ا دغه پیدا سمرا دغه دو کنه کچېره کنه په دغه مزبون سای ویرو ده په دې مزګار مزبونه او دته ور په لږه کچې مخ مو شپشمین در نه کزو ده وخت ډیر دا ور په زړه ده بیا کنه کزدن مزګار مسکو محمد صاحب یې چې دالمې دې نه کېږي کنه بالکل اسه نوسته کنه تحریما به تل دو شخنی چې نه د خپل مذهب باندې ویلوړ ده د ناپل کو کنه دا پر سره دي خو ناپل دي کچېره کنه که که یې وکړل په هوی خندل کنه اے محمد صاحب دا داسې نه موتري ځکه چې خپل مذهب نه ده کنه او شخنی به داسې موت شو ځکه چې خپل مذهب ده که پر نه په ناپل ویلوړ ده ثم العصر يفسد فسادا موقوفا ادنا بعد بلا مسلا دو دا به جګار خو فساد سو ځکه چې کنه صاحب ترتیب ده مزګار نه نه کېږي خدا فساد باب ته او ختمی ده او کدا کنه موقوفن ده و چې دا مزګاری فسادی په فساد موقوفن سره دا منا چې حکم نه پکې کړي چې دا بل کنه ختم دا یا انتظار وي تکي حکم نه پمند کی فساد ده په فساد موقوفن سره کنه انتظار وي تکي حتمی پیسلا به ورشه کېږي که نه حتی پیدا چې لو صلی سته صلوات نه که چېرې شپېړ منځونه یې وکړل ولم يعد الظهر او مشوشي یې ونه ګرځولو به ان کله بل کلو جایزن ارووشل ټول جایز ټول جایز شول که نه ا د مزګال میا صحیح شو د مشوما صحیح شو مشوشي مې نه کزو ده که نه او مزیګار کنه کې وخت ډیر دا در پغلا دا مزیګار کې دا فساد دا په فساد موقوف سره فساد ختمی سره نه کچې بالکل دې نه کېږي کنه دا نه پلي دي فساد موقوفن دا انتظار وي تکي کدی مزیګار مزره بعد تو کنه مشپشین دا وګرځولو دا به اس بالکل ختم شنه را کنه اس به پیسې راو کچې دا ختم دا به بیا ګرځي مزیګار بیا کې او کارو دې نه ګرځولا مشپشین مزه مشوم ته مې انتظار کې کنه مشوم می زا وکړلو او تو هغه مشپشین ور ونه ګرځول کنه دا دا کنه خلق ته فساد د خمیج انتظار وته کی او کر وته ګرځولو بیا مزګاره خراب شو د مشوم په خراب شو مختتان دا کنه نرو ګرځولو سبو دې کنه ادا وکړو ادا نرو ګرځولو بل مشپشین شو کنه ادا وکړو ور ونه ګرځولو کنه اګه نه پندر مدینه پیرا شول کنه او یا سبو د نن مشکشین ولا دا حکمن فاسد دی کنه سره جامع کې ټول شپېټ بنه جوړ شو کنه اتونه ټول شپېټ باندې خراب دي او چاره چې شپېټ خراب شي کنه یې کنه ترتیب سکیت وي ترتیب سکیت تا آینده دې پر ترتیب سکیت تا دبل مزګار می سکه کنه اج کړه کې کړه کا مخته کې کور سکه او په خپل پدیشه ترتیب سکیت وکنه دا یې کنه ختم کړ مې چې ترتیب سکت هو دی وجه خراب شو چې ترتیب و بشه کنه دی وجه خراب پی چې ترتیب کنه رنگ شو ختم شو کنه دی بیا رخ شو کنه دا ټول وشول پشه دا ټول جهاز رو وشل کنه حتی چې شپل باندې راو کړه پښ په وته وی کړه چې د بل مزګار مې ځاو کې کنه ا دې مزګار ما وکړو د مشوم ما وکړو مستان ما وکړو سبو ما وکړو کنه دا څه ویر شو ا بل مشپشي ما وکړو بل مزګار ما وکړو شپل مې وکړو و د ا مشپشي ارونه کته په څور شي کنه ان کله بل کلو جایزن دا ټول منقلب شول ربو ټول جایز شول فساد وی کنه خو بیا ریخ شول کنه دا معنی فساد موقوفا او که په دا مې شو در ګرځول وای کنه بیا حتما فساد وی کنه هغه بالکل خراب کړی وی وهذا النبي حنيفه رحمه الله دا حکم امام ابو حنيفه سره من ده کنه چې هغه تذکر دی وجنه چې خراب پیږي ا فساد موقوف ته فساد باطن ده فساد ختم نه ده وعندما يفسد فساد الباطن او د صاحبین پر مو د فسادی په فساد باد سره کنه امام محمد صاحب یې محسوس وی کنه نه مودګار می چې ته کې وته د مشکوشین در پزړی وی کنه وخت به کیدا نسیان نشتا کثرت نشتا کنه مودګار می بالکل نه کېږي کنه د ختم ده البته یې محسوس وی چې دا ناپل دی ا مودګار ختم شو ده کنه او ابل محمد صاحب کې چې نه کنه ناپل دی نه فرض دی پښه کنه په فساد باب سره فساد سوه ده لا جواز لها بحال اذا ذلك جواب نشته په هیڅ حال باندې کنه کشمیر باندې اومې نه کړه بعد انتظار وکړه کنه واغه نرو غځوي نرو غځوي دا نر نر رېږي کنه دا ختم شو وقد عرف ذلك في موضعه دا مسله منی نو که په خپل بخښه په خپل زوی شي باب صلات سره چې صاحبین پر باندې کنه فساد موقوفا نشته فساد باطي و امام د چنا د فساد موقوفا ده مسله د متن دو کنه فساد موقوفا ده فساد باطن ده چې شپږ مدینه تیر شي و تر ونه ګرځوي کنه ټول لري خپل کنه ا ترتیب به وجنه خرو پینره خو دې کنه ټول شریعت پیرا دي ټول ارکان دا کړی دی یو نقصان نه شو پښه کنه ا دې وجنه چې ته صاحب ترتیب به ترتیب دې کړه ولمدینه ډیر شول چې ډېر شول کنه ډېر دی وجه نه ترتیب سره کې تیږي کنه آینده دې پره او په خپل په دې شنه نه کنه د ترتیب آثار وکړه کنه په دې پره کثرت په دې پره قائم ده کنه ادا سي مثال وکړي چې سي مثال کنه یو سجدا دي کوي کنه دا کوم دي چې وال شي دا خو لري وساره سره کنه مخوله خو جوړي کنه دا نه چې اوریا د خو جوړي و دا نه کنه زده نه خو جوړي چې کوم دي کوال شي کنه دا نه خو جوړي هله ته ته موجود د خپل پدې شي نه موجود د کثرت پدې شي ولا کنه چې آینده دې پر ترتیب شکه کو دې پر خود ترتیب شکه سره کنه ټول رخ شو دي ولو صلى الفجر او کچېره سبول مې دې وکړو او دا بل خبره چې شپږ منځنه وکړه شپږ مدینه کړې دغه ضروري دي کنه ای حقيقي فساد نه بعد شپږ مدینه چو کنه دند ضروري دنه وته شرط کنه بلکې دنه خدا صاحب په شوري کې چې د اومه ذکر وخت تر نه وځي شپږ مز وخت تیر شي د اومه ذکر وخت تر نه وځي کنه به ان کله به کلو جان مې ټول راوښول به به دغه صورت دی ای مشپشین کزو ده مزدګار مشوب مختتان سبو د بل مشپشین دا مشمینه کزو شو کنه مزدگار کنه بل مزدگار روغلو دا اوام میز دا کنه ایگا سرا دی حقیقت سرا اوام میز کنه ایده وقت در دخل شو ایچ ایس کنه بیدا طول ریخ شونه دا سنو مسئله کنه اوله دا غا دوکا چه اشپیجان میز چوکه کنه مزدگار مشو مستان او سبو او بل مشپشین دا پینده دی کنه بل مزدگار بلکې چې پنځل مزینه وکړي کنه ا دې کله شوی مزینه بعد چې پنځل مزینه وکړي کنه او دې پنځم مزینه کنه وخت ووزي بس شپږه مزینه چې شپږه شپږ مزینه وکړي کنه ا پنځم مزینه چې وخت ووزي بس کنه به ټول اریښ ونه او په دې مې شاده کې چې وخت ووزي بل داخلي چې یو وخت ووزي بل داخلي کنه یو د سبول میزا چې پاشه کنه پیدا جوتېږي ا پرین سبول میچاله کزو ده او دا د مشپشین مسکور په زړه ده دا فاسد شو امو دیګار یا فاسد شو د مشوم یا فاسد شو کنه امو ستان یا پسې فاسد شو او نن سبول مې یو کړو کنه دا پنځل مدینه یو کړل یګه نه بادا او دا څنګه سترګه پروخه تا کنه چې سترګه پروخه تا کنه با ساګه ټول صحیح شول کنه یو پر نه یې سبوده شپږ نه جوړ شول ولو سل فجر او کچې چا سبول مې ذکر وهو ذاکر انه لم يتر دته په زوی کې چې مخ ویتر نه کړی فهيا فاسد دا سبول مې فاسد ده هند ابي حنيفه رحمه الله خلاف لهما وهذا بناء على الوتر واجب عنده سنه النوم دا خلاف ابن خلافنا دا بنایی دا زیر خلاف ته دا په دې بنیاد ده چې ویتر امام صاحب پر مدا واجب دي اپار دې ونه دي کنه اې دې با ترتیب وی او صاحبین پر مدا کا سنت دي سنت ترتیب نشتا کنه سنت هو قضا نشتا اگر کا دې ویتر قضا دی بیری ویتر سنت هو قضا نشتا هو ترتیب نشته چې کله قضا ورو کنه ولا ترتیبا فی ما بین فرائض و سننه فرائض و سنت په ترتیب نیو دی خو سنت بلی چون که امام سبی چی دا وجب دی بلکل دی سبول موضوع گنده کنه دا کنه کلاک تا اغا وجب دی اوی خواه کتی دی اوی کنه غیر کتی دی زونی دی نه تطیب یشتا خو پاگا پندل مدینه یا شپیر مدینه چا ترتیب سکتی وی کنه بیا پاش دا این نشمیره شپیر مدینه چی چانه کزور شی کنه دا ترتیب سکتی بیا پاش وی ترنی شمیر کنه مثلا چانا دی یو ورځ مدینه کزو دی یا سبو مشپشین موزیګار مشوم محسن پر او محسن ویتر ای ویتر هش پیش جوړ شو کنه خدا صاحب ترتیب دا تا کنه فدیش به دی ویتر نش مې زکه چې دا ای محسن ولا یول میز بلل شي کنه اپار دا و دی ویتر د یو وخت یوازې پادو کنه اشپل مدینه چې ترتیب سره کته وی کنه چې د ګوشي ګوشي وخت ولل میز وی کنه هغه ترتیب سره کته وی په خپل د ترتیب سره سره هو چې بچا ترتیب سره کتې به وته نور شمیر کنه ولا هذا اذا صلي عشاء او په دې بنیاد خلاف تا کنه په دې بنیاد دا وی خلافه متفرده چا د مختال میزو کړو خو داسې نه وو دوی چې خو داس مشتا بیا باولې ورغلې یا داس مت شو لو ثم توزع بیا داس نور وکړو وصل سنت ولوتره سنت يا پني او د سو کوي يا پني او د سو باندې وکړه ثم تبين دنا بعد پاتو ته ولګدا انه صلى عشاء بغير طهارت چې د مستان به هر د سنه کړو مستان ما د اسنه د سنه فعنده يعيد العشاء والسنه امام صاحب باندې مستان بار کوي او سنت بار کوي دون وتر وتر بنر کوي کنه ځکه چې وتر مستقل مين ده لأن وتر فرض على حدا دا واجب دي کنه زون ته ګوشي واجب دي هند او د امام حنیفه صاحب من د سنت نه دي کچې د فرض تابع دي البته ترتیب سره فرض چې والي مستان کې د بعد به تر کې اول مستان کې د بعد به تر به کنه دو ته ترتیب په نشان سره سکت شو تو چې کوم مستان مې کړه دا په د سبو نه وکړه د نو کنه نه هغه ورته کړل شي کنه وتر په خپل حال باندې پوت شو دي وایندم یو دې وتر ایدنه صاحب به وتر بار ګرځوي کنه لکه ونی تبع نه اشاره کوي چې دا سنت دی او د مستان تبع دی دواړه برګزي والله اعلم